محترمو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت قریشو چې څومره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسوه یا هغه کسان به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړلو ته تیار شول هغو ته به تکلیف ورسوه خو رسول الله کله هم د دعوت لار پرې نښودله او هغه کسانو چې په رسول الله ایمان راوړی و هغوی په خپل دین او په خپل عقیده او په خپل مینه باندې ثابت قدمه ول کله هم نه منحرف قریشو د خپلولی او صلی رحمی هیڅ کم لحاظ ونه ساته او د انسانیت ټول حدود تر پښو لاندې کړل یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد حرام کې د خپل رب په وړاندې سر په سجده و قریش د محمد رسول الله نه چاپیره ولاړ ول په دې وخت کې یو مشرک عقبه بن ابي معيط د اوښ په دیوان راوړ او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک څټ باندې واچو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هغه وخته پورې خپل سر راپورته نشو کړی تر څو چې د رسول الله لور فاطمه زهرا رضی الله راغله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر نه دیوال لرې فاطمې ژړلې محمد رسول الله او د هغه مبارکې لور فاطمه زهرا د مشرکینو په حق کې بددعایي وکړه همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجر اسود ترڅنګ په لمانځه ولاړ و چې بل مشرک راغی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په غاړه کې صادر واچوه او صادر ته یې زور ورکه چې محمد رسول الله العیاذ بالله خفه کړي په دې وخت کې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه راځي او هغه مشرک د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لرې کوي او دا وایي چې آیا تاسو یو سړی په دې باندې وژنئ چې هغه وایي زما رب الله دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مشکلات دومره تکالیف دومره ستونزې تیرې کړې خو کله هم د دعوت لاره پرې نه ښودله بیا هم خلک د الله رب العزت دین طرف ته رابلل او د مشرکینو دا تکلیف او تعذیب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته همدارنګه صحابه کرامو ته د دې لامل شو چې په اسلام باندې ډیر ځوانان مشرف شي لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تر سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا غونډۍ تر څنګ ولاړ و چې ابي جهل علیه لعنه راغی رسول الله ته ډیر تکلیف ورسوه رسول الله ته سپکې سپورې ویلې رسول الله ته شکنځل وکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ ځواب ورنه کړ په دې وخت کې د عبدالله وینځې په خپل کور کې دا ټول حالات ولیدل چې ابي جهل رسول الله ته څه ویلي بیا ترې ابو جهل د کعبې د قریشو یو مجلس ته لاړو او هلته کښېناست ډیر وخت لا نه و تیر شوی چې سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنه د خپلې لیندۍ سره د ښکار څخه راستون شو او هغه مهال حضرت حمزه رضی الله عنه د قریشو قوي ځوان ګڼل کیده کله چې د عبدالله وینځې ته راورسېده هغې ورته وویل ای ابو عماره لږ شیبه مخکې ستا وراره محمد صلی الله علیه وسلم ته ابي جهل ډیر تکلیف ورکه رسول الله یې ورټه هغه ته یې سپکې سپورې ویلې او رسول الله ته یې شکنځل وکړل حضرت حمزه رضی الله عنه چې کله دا خبرې واورید نو د قهر او د غصې نه وپړسېده په منډه د ابو جهل لورې ته په دې نیت ور روان شو که په لاس ورغی نو سخته سزا به ورکوي کله چې جماعت او حرم ته ننوت ګوري چې ابو جهل د خلکو په منځ کې ناست دی ښه ور وړاندې شو خپله لیندې یې راواخیسته په ابو جهل یې ګزار وکړه او ابو جهل یې زخمي که او بیا یې ورزیاته کړه ته هغه ته شکنځلې کوي هغه ته تکلیف رسوې چې زه د هغه په دین یم زه هغه څه وایم چې هغه یې وایي او څه چې ته کولی شي هغه کوه د ابو جهل قومیان راپاڅېدل چې د ابو جهل نه دفاع وکړي او سید الشهدا ووایي خو لاکن ابو جهل ورته ویلې چې واقعا د هغه وراره ته ما تکلیف رسولی او هغه ته مې سپکې سپورې ویلي دي نو په دې ترتیب سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي د هغوی د اسلام د منلو وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قوي کیږي او د قریشو د تکلیفونو څخه یو څه اندازه رسول الله خوندي کیږي درې ورځې د سید شهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام لا تیرې نه وې چې امیرالمؤمنین عمر فاروق هم د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي عمر چې هغه تل لپاره به په دې هڅه کې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ووژني هغه عمر چې تل به په دې هڅه کې و چې مسلمانانو ته یا هغه کسان چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي څنګه هغو ته تکلیف ورسوي هغه عمر چې هغه په شجاعت کې او په سخت زړي کې مشهوره و هغه هم درې ورځې وروسته د سید شهدا د ایمان نه په اسلام مشرف کیږي او ایمان راوړي د ابن هشام سیرت لیکي چې یو ځل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپله توره د ځان سره واخیسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو چې تقریبا څلوېښت تنو ته شمېر رسېده د صفا غونډۍ سره نږدې په یو کور کې راغونډ شوي وو د تکلیف رسولو او وژلو په تکل د کوره ووت توره لاس کې واخیستله په دې نیت هم وتلی د لارې په اوږدو کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د نعیم بن عبدالله سره مخامخ شو چې هغه هم څو ورځې مخکې د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شوی و هغه ورڅخه پوښتنه وکړه چې عمره چیرته روان یې توره دې په لاس کې اخیستې عمر فاروق ورته ویلې چې زه محمد صلی الله علیه وسلم پسې راوتلی یم العیاذ بالله هغه بېدینه شوی او په قریشو کې د اختلاف سبب ګرځېدلی زه غواړم چې هغه ووژنم زه په دې نیت د کوره راوتلی یم بیا ورته نعیم وویل ستا څه خیال دی چې د محمد د وژلو څخه وروسته به تا بني عبدمناف ژوندی پرېږدي چې کومه کورنۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبیله او قوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه به تا چیرته ژوندی پرېږدي او بله دا چې ته لومړی لاړ شه د خپلې کورنۍ د احوال څخه ځان خبر کړه عمر په ډیر تعجب سره پوښتنه وکړه زما کورنۍ منظور دې څه دی نعیم ورزیاته کړه ستا د تره زوی او اوښی سعید بن زید او ستا خور فاطمه دواړه مسلمان شوي دي یعنی ستا خور او ستا اوښي دواړو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین منلی دی لومړی د دوی اصلاح وکړه له دې څخه وروسته بیا لاړ شه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې څه لرئ هغه ته ورته ووایه دا هغه لارې چارې دي چې اوس عمر په هغې باندې روانیږي او عین تر دې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کم ځای کې چې دعوت کې هلته ځان رسوي او د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي په اسلام د اسلام مرسته او اسلام ته عزت اسلام راوړلو د دوه کسانو وکړ یا په اسلام د عمر فاروق یا په اسلام د ابي جهل سره چونکه ابي جهل ازلی بدبخته و ایمان د هغه په برخه نه و الله رب العزت هغه په خپل حال باندې پریږدي او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته هدایت کوي عمر فاروق د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي نو چې کله نعیم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته دا خبره کوي هغه د خپل اوښي او د خپل خور کور طرف ته روانیږي ورځي د هغو ورډبوي دا به واورو قدرمنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته